علمي، ښوونیزه او روزنیزه خپرونه. راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي. که یو انسان دا ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نشته دی. د کلمې پوهېدل مقاصد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا د دیموکراسۍ مفاسد بیانېدل نو دلته د هغې پاتې مفاسدو باندې رڼا اچوو دیموکراسي هغه کفري نظام دی چې په دې کې د کفارو سره همکاري جایز ګڼل کېږي او څوک چې واقعي مسلمانان یې نو د هغې سره مقابله او د هغې په مقابل کې جګړه په دې نظام کې ضروري ګڼل کېږي او دا د دې لپاره چې واقعي مسلمانان د جمهوري قوانینو نفاظ نه غواړي او نه مني د هغوی مال مباح ګڼي او دا په ټوله دنیا کې د جمهوري نظامونو د ساتونکو طریقه ده چې هغه واقعي مسلمانان چې د جمهوریت په فساد باندې لږ هم خبره وکړي نو هغه تړل کېږي او نیول کېږي او بندین کېږي او زندانونه په دې باندې ډک دي تر دې پورې چې په سعودي کې شاهي نظام دی خو که هلته هم چا جمهوریت بد یاد کړ که علما دي او که هر څوک دي، هغوی په ډاګه باندې حق ته حق او باطل ته باطل ویلی شي او څوک چې په دیموکراتیکو نظامونو کې اوسېږي د هغې د سوري لاندې ژوند کوي، نو که هر څونه بزرګي او نیک یې هغومره ورته غټ خطر متوجه وي، چې څومره فاسق، فاجر او بې دینه او بې لمازه وي نو هغومره به په امن کې وي. ځکه د دوی شعار دا دی چې موږ به جمهوریت ساتو او د جمهوریت قوانین به په خلکو باندې تطبیقوو چا چې دې ته غاړه اېښودله هغه ازاد ژوند کوي او چې چا دې ته غاړه نه اېښودله دغه نوي دین ته چې دی د اسلام په ضد جوړ کړی دی نو هغې به نیول کېږي بندیان کېږي به او د هغې سره به بد چلن کېږي اصل کې د دې دیموکراسۍ لپاره امریکایان ټوله دنیا کې ګرځي او بیا چې کوم خلک یې د ځان سره د عیاشۍ روږدي کړي نو هغه خلک د امریکایانو په څنګ کښې ولاړ دي او د امریکا لپاره د مسلمانانو وینې تویوي د مسلمانانو په عزت باندې حملې کوي د مسلمانانو ښځې کونډوي د مسلمانانو ماشومان جړوي او د اسلام او د مسلمانانو په مقابل کښې جنګېږي لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چې څومره خلک د اسلامي خلافت په ضد جنګېږي، نو دا د دیموکراسۍ او د جمهوري قوانینو د تطبیق دپاره جګړې ته راوتي دي او د دې دپاره جنګ کوي. که نه یې واضحه خبره ده، زمونږ د دوی سره په بل شي باندې اختلاف نشته دی. زمونږ یوازې د اختلاف خبره دا ده چې مونږ د الله په ځمکه د الله نظام غواړو. موږ په ډاګه باندې خپل د جګړې مقصد اعلانوو چې زموږ جګړه په دې ده ای جمهوري حکومتونو والا ای دیموکراتانو چې تاسې د الله په ځمکه د الله قانون او نظام نه منئ او د الله د قانون او د نظام په ځای خپل قوانین جوړ کړي دي چا د این په نامه باندې او چا د قانون اساسي په نامه او په هغې باندې روان استې په هغې چلېږئ او کفري قوانین دي کفري مادې پکې دي زموږ تاسو سره په دقه خبره باندې جنګ دی خو دی بیا خپل مقصد دا خوا دې خوا کوي کله وایي دا ترورستان دي موږ سره ځکه جنګ کوو او کله خلک دوکه کوي چې دا ابادۍ ورانوي او کله خلک دوکه کوي چې د دې تر شا به څوک او دې کې د چا لاس دی کله وایي د تعلیم خلاف دي، کله وایي دا د ترقۍ او د پرمختګ خلاف دي. مونږ وایو چې تاسې څوارلس کاله په افغانستان کې دیموکراسي وچلوله، تر اوسه پورې تاسې یو واحد نظام د تعلیم لپاره برابر نه کړ. په کال کې دوه ځلې نصاب بدلوئ رابدلوئ. لېکن نن چې تاسې ماړه شوئ نن پرې ملت ته کار وکړئ د دې ځای نه اخلئ وړئ څوک یې پاکستان ته ځغلي هلته پرې ځان مړوي او څوک یې بېرته خارج ته وباسي ټولې پیسې بېرته په یوه لاره راځي او په بله روانې دي خارج ته او بیا د دې باوجود تاسې وایئ چې دا د ترقۍ خلاف خلک دي او دا خلک د کورونو نه وباسي ستاسې د ړندو بمباریو په وجه باندې خلک وتلي دي او ځینې ستاسې مزدوران د دموکراسۍ غلامان او د جمهوریت غوښتونکي چې دلته شریعت نه شي برداشت کولی در تښتېدلي دي نو هغه به خود تښتي چې شرعي نظام او اسلامي نظام نه شي برداشت کولی شرعي پرده نه شي قبلولی حرام تجارتونه سودي معاملات او د پوډرو او داپینو د کارخانو نه لاسته راوړنې نه شي پرېښودلی نو ځکه د اسلامي خلافت نه تښتي نور نو اسلامي خلافت د خلکو په زړونو کښې ځای لري دی د الله د نظام سره یوې ساحې ته ځي اول ته خلکو ته یوه نقشه پېش کوي او خلک په هغې مطمئن کېږي نو غرض دا دی چې په یو نوم او بل نوم باندې دا خلک د حق والا بدناموي او بیا د هغوی سره مقابلې ته راوځي او جګړې ته ودرېږي او د دې لپاره اعتلافونه کوي او د دې لپاره سره لاس یو کوي حال دا دی چې نبي علیه صلات وسلام په قدسي حدیث کښې د الله رب العالمین په روایت سره وایي چې الله فرمایلي دي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب چا چې زما یو ولي سره دوست سره دښمني وکړله نو زما ورسره د جنګ اعلان دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور دی لا یظلمه ولا یسلمه نه به ورباندې خپله ظلم کوي نه به یې دښمن ته تسلیموي چې هدا واخله سره له دې چې دوی ځان ته مسلمانان ووایي دا دیموکراتان او د مسلمانۍ غټې غټې دعوې هم کوي خو بیا هم مسلمانان راخلي او په امریکایانو باندې خرڅوي مسلمانان دلته نیول کېږي او د ګونتانامو زندان ته وړل کېږي هلته محاکمه کېږي د پاکستان او د افغانستان د مزدورو مرتدو کفري نظامونو مرتد چارواکي هغې وخت په وخت مسلمانان نیولي دي او بیا یې امریکې ته سپارلي دي او امریکې بولي دي او هلته یې پرې ظلمونه کړي دي نو دی د امریکا د خوشحالولو دپاره د امریکې د محبت له وجې نه د الله د اولیاو سره دښمني کوي الله رب العالمین دې سره د جنګ اعلان کړی دی نو دا د الله د دین دښمنان دي دا دیموکراسۍ والا او دا دیموکراسي کفر دی او د الله رب العالمین د دین سره دښمني کول دي د الله د اولیاو سره دښمني کول دا زمونږ مشاهدات دي چې د دې دیموکراسۍ بچي چې په سر یې خولۍ هغه هغه تعقیبوي چې په غاړه یې دسمال پروت وي هغه تعقیبوي چې جامې اوږدې او په سنت طریقه جوړې هغه تعقیبوي چې په مخ یې ږیرې هغه تعقیبوي چې وېښتان یې په سنت طریقه هغه تعقیبوي چې ساعت یې د ښي لاس نه تړلی هغه تعقیبوي هغه مدرسو ته د شک په سترګه ګوري چې د شپې ماشومان تهجدو ته پاڅي هغه مدرسو کورونو ته د شک په سترګه ګوري چې د شنبې او پنجشنبې روژه پکې نیول کېږي او دا د استشهادي او د فدایي دپاره د دوی په اصطلاح د انتحاري او د ځانمرګي دپاره ابتدایي اعداد ګڼي نو تاسې څنګه د دې خلکو په کفر کښې بیا هم شک کوئ چې دوی د الله رب العالمین عبادت او د الله رب العالمین بندګي دې ته په بده سترګه باندې ګوري او چې څوک لوچک او لوپر یي د نبي علیه صلات وسلام د سنتو سره مکمل مخالف وي هغې د احترام وړ ګڼي او هغوی ته په درنه سترګه باندې ګوري د افغانستان او د پاکستان د حکومت استخبارات ته په دې درسونه ورکول کېږي چې په لاره به څنګه کس تعقیبې او په موټر کښې به څنګه کس تعقیبې چې د چا په ټېلېفون باندې د قرآنکریم ایات یا د یا دیني ترانه او نظم په رنګټون باندې لګېدلی او په زنګ باندې نو هغه دوی تعقیبوي کوم کسان چې په لاره باندې په حیا باندې ځي او په حیا روان هغه دوی تعقیبوي او دا د دې د کفر صریح دلایل دي واضح او صفا چې کله یوه ساحه داسې په کفر باندې ولړل شي چې په هغې کښې یو مؤمن په سقه باندې تعقیبېږي او چې څوک د سنت څخه پر بنډ او خالي وي هغې ته هېڅ قسم مشکل نه وي هغې سره مینه کېږي محبت ورسره کېږي په مجلس کښې د سړي سر او پښو ته کتل کېږي چې کوم سنت نښه خو پرې نه ښکاري نو دغسې لړلي ماحول کې شپې کول څنګه چا له خوند ورکړي او په دغه کې څنګه یو څوک واوسېږي؟ په دې کې به هم بیا ډېر علما داسې موجود دي چې هغوی به وایي چې ځه موږ خو دعوت کوو نو ستا دعوت ته ډېر خلک د دې لپاره کښېني چې ستا نه خبرې واخلي سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین او نورو ته یې ورسوي تاله څنګه د امامت خوند در کوي چې تا پسې مرتدین ولاړي او څنګه درته دغه درس خوند در کوي او دغه خطبه او خطابت ته خوند در کوي چې مرتدین تا سره په هغې کښې شریک وي په هغه صف کښې څنګه مونځ کولی شي چې تا سره شي او چپ طرف ته مرتدین ولاړي د الله رب العالمین د دین نه باغیان خلک تا سره ولاړي نو دا دیموکراسي د بېدینۍ او د عیاشۍ یو میدان دی او دا د حق د دښمنۍ یو کاروان دی. دا دیموکراتان او دا د الله رب العالمین د دښمنۍ اعلان دی چې څوک په دیموکراسۍ کښې ورننوځي او د دې سره خپل زړه لګوي، دغه نظام د نظام په توګه مني. الله رب العالمین به د داسې خلکو سره ګوري، رب العالمین به دې ته سخترینه بدترینه سزا ورکړي، ځکه چې د اسلام په جامه کې کفر ته په خدمت بوخت دی او د اسلام په جامه کې د کفر لپاره منډې ترلې وهي. الله رب العالمین دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي، رب العالمین دې مونږ د دیموکراسۍ د فتنې نه وساتي. څومره وخت یې کېږي چې راغلی او دې نه مخکې په کومه دنده وظیفه باندې و او د خلافت غږ اورېدونکو ته څه پیغام لري لومړی ورته سلام وایي او بیا یې ترېنه پوښتنه کوو چې د نوم څه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو زما نوم خالد دی خالدان دلته ډېر زیات دي الحمدلله بېخي ما ورسره خراساني ملګری کړی که نه خالد خراساني ماشاءالله خالد صاحب تاسو څومره وخت کېږي چې خلافت ته راغلي یاست یاره زمونږ انشاءالله تقریبا چې کال باندې خبره ور واوښته نو ماشاءالله یوازې راغلی که نور څوک هم درسره راغلي نه الحمدلله مونږ غونډ کور بس مور او پلار او بس وروڼه خویندې ټول راغلي یو الحمدلله تاسو اوس ډېر خوشبخته او نېکبخته هسې ټول کورنۍ در سره ده مخکې ځان چې خلافت ته راشي تاسې په کومو کارونو باندې بوخت وئ پېرکه که نه نو دې کښې بیا دویمه لېوه او درېیم کنډک هغو خو ورته زمری نوم اېښی و خو ټول ګیدړان وو په کښې مړه پوه شوې بس هسې هغه زمري کنډک کښې وي او کندهار کښې و دا کندهار اتل کلو اردو کښې و صحیح ده کله چې تاسو سره هغه د حکومت ټوپک په لاس کښې و که نه او بیا اوس چې کله خلافت ته راغلي سئ او د خلافت ټوپک در سره دی ستاسې په روحیاتو کښې جذباتو کښې څه تغییر راغلی لکه زړهورتیا کښې په دې غونډ عمر کښې بس دا خلافت ته چې کوم عمر کښې مونږ تېر کړ که نه دې خلافت کښې نو دا عمر بېخي ډېر ښکلی وو خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی د خلافت غږ راډیو مومینو اورېدونکو پام مو را ګرځوم د اسلامي دولت د وروستیو بریاو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سر ټکي. د سردار محمد داود خان په فوځي روغتون د برید په ترڅ کې څلور سوه مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ګڼو مرتدینو له وژلو وروسته نور استشهادیان په روغتون ورننوتل او پوره اوه ساعته د اردو د مرتدو عسکرو، لوړپوړو جنرالانو او د دوی د مرتدو ډاکټرانو په وژنه بوخت ول، ان تر دې چې ورسره په لاسونو کې دېرش ګرنېټه، دېرش څلوېښت ډزي شاجوره مرمۍ د مرتدینو په ککرو او سینو ور ختمې کړې، نو تېر مازدیګر ناوخته یې د روغتون د مختلفو پوړونو په منځ کې خپل چاودېدونکو کمربندونو او واسکټونو ته چاودنې ورکړې چې د دغه بې ساري برید په پایله کې د الله عز وجل په ځانګړي نصرت مجاهدین وروڼه په دې وتوانېدل چې څلورو سوه تنه مرتدینو ته مرګ ژوبله واړوي چې په وژل شویو کې ډېری یې لوړ پوړي جنرالان او د دغه مرتدې اردو تداوي کوونکي نظامي ډاکټران دي. د یادولو وړ ده چې دې اتلوال برید ټوله کفري نړۍ لړزولې. دا چې تېره ورځ د مارشال فهیم د تلین ورځ وه او د کابل ټولې لارې بندې وې، مجاهدین عز وجل په ځانګړي حفاظت او نصرت په ډېر هنر خپل هدف ته ورسېدل او د مهماتو د ختمېدو تر پایه وجنګېدل. دغې حالاتو کفري نړۍ په رعب کې اچولې او اوس په ډراماتیک ډول د رسنیو او مرتدو چارواکو له خولې د فوځي روغتون نوم په ملکي اوړي او دا درواغجنې ډنډورې غږوي چې ګوندې په دې نظامي روغتون کې ملکي خلک تداوي کېدل. حال دا چې په یاد روغتون کې ټول هغه سرتېري او جنرالان تاداوي کېږي چې د جګړو په لیکو کې ژوبل شوي وي او عامو خلکو لپاره دلته د تاداوۍ هېڅ اجازه نه ورکول کېږي او د عوامو د تاداوۍ روغتونونه په صحت عامو یادېږي د امریکا په اوږو سپور دغه ماشوم حکومت دې په دې پوه شي چې په غرونو کې د اسلامي دولت د زمرو له لوري څېرل شوي عسکر به مو د ښارونو په منځ کې هم بإذن الله نجات ونه مومي او ښاري شازلمي به پرې داسې مرګوني بریدونه ترسره کوي چې زخمي عسکر به مو په روغتونونو کې در وژني بإذن الله ډېره دې نه وي چې له دې څو ورځې وړاندې په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر په شرکي زیارت برید د پاکستان مرتد طاغوتي نظام لړزولی و چې پاکستان یې په غبرګون کې لارې وتړلې او په افغانستان یې توغندي ور وورول. په ځای له دې چې افغان مرتد عسکر د پاکستان څخه د دغه بریدونو غچ واخلي، په پاکستان کې د خونړیو بریدونو په مسؤلو مجاهدینو یې سخت عملیات پیل کړل چې له دې دا ښکاره څرګندېږي چې په افغان حکومت کې ډېری نظامیان د آی ایس آی د شبکې غړي او په ټوله کې بیا د سي آی اې په غلامۍ کې سرشریک دي او دا هم باید هېره نه کړو کله چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د اسلامي دولت زمري برید ترسره کړي نو د امنیت افغاني الاصل امریکایي سلاکار حنیف اتمر بیا رسنیو کې وایي چې داعش د پاکستان او افغانستان شریک دښمن دی خو کله چې همدا د اسلامي دولت زمري په خپلو اتلوالو بریدونو د کابل ارګ ولړزوي نو د اتمر له همغې خولې بیا دا خندوونکې خبرې راوځي چې داعش د آی اس آی پروژه ده او کله چې په ګورګوریو کښې روان عملیات د الله عزوجل په نصرت په سختې ماتې بدل او له شکست سره مخ شول نو یو افغاني چارواکي دا خبره کوله چې دوی سره د پاکستان ملیشاو زموږ پرې زور ونه رسېده او غوښتل یې چې د ماتې شرم په بل شرم پټ کړي خو الحمدلله دا متدین ولسونه اوس په دې پوهېدلي چې د اسلامي دولت غازیان د الله لښکر دی او په ټوله نړۍ کښې د شرقي او غربي کفارو او د همدې کفارو په لاس د افغاني او پاکستاني نظامونو په څېر د ټولو طاغوتي نظامونو سره جګړه کوي څو سیکولر او جمهوري نظامونه راړنګ او په ځای یې په ټوله نړۍ د الله عز وجل قرآني نظام حاکم کړي باذن الله. د موصل څخه تازه را رسېدلي خبرونه وايي چې د موصل په جنوب السجن منطقه کې زموږ د اعلام د سنګر یو استشهادي ورور ابوالحارث العراقي تقبله الله خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر د رافضي مرتدینو په پنغالي کې چولی چې د دغه اتلبال برید په پایله کې مرتدین وژل شوي او ګڼ نور ژوبل هم دي او په دغه برید کې د دښمن لس هبر ټانګونه، یو بي ایم پي او یو کوجار ټانګ هم ویجاړ شوی. خبر زیاتوي چې د موصل په جنوب النبیشیس په سیمه کې د اسلامي دولت یو بل استشهادي ورور ابوخطاب المصفاوي تقبله الله هم د خپل د چاودېدونکو توکو ډک ماشین د مرتدینو په منځ کې چولی چې په نتیجه کې ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتي او درې همر ټانګونه یې هم له منځه تللي ولله الحمد والمنه. د موصل د جنوب او جنوب غرب څخه هم د استشهادي عملیاتو د بریدونو خبرونه را رسېدلي. په لوی الله د توکل نه وروسته استشهادي ورور ابو اېحیا العراقي د شهدا په منطقه کې د عراقي خاصو ځواکونو په عسکرو برید تر سره کړ چې په ترڅ کې دیارلس تنه مرتدین وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په یاد برید کې د دښمن یو همر ټانګ هم له منځه تللی دی. خبر زیاتوي چې د موصل په جنوب کې د اسلامي دولت د عسکرو او مرتدینو تر منځ د سختو نښتو څخه وروسته د مرتدینو پېنځه پوستې، دوه همر ډوله ټانکونه، دوه بېلډوزره او یو روسي ټانک له منځه تللی او په لسګونو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې او د الدواسه خارج په منطقه کې هم د نښتو په لړ کې څلور تنه مرتدین وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل دي او یو بل څارګرې الوتکې ته هم د اسلامي دولت مجاهدینو سقوط ورکړی. د فلپین د جنوب څخه بیا خبرونه وایي چې د فلپین د مراوي ښار په جنوب یونا بیا باو په منطقه کې د اسلامي خلافت د عسکرو او صلیبي یرغلګرو تر منځ د نښتو په بلړ کې شل تنه صلیبي عسکر وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي او وروستی خبر مو د حلب ولایت څخه دی د حلب له شرق د الخفصه منطقې ته نږدې د داره په قریه کې د اسلامي دولت یو استشهادي ورور د بشار د عسکرو د رافظي ملیشو په منځ کې خپل له چاودېدونکو توکو ډک موټر چولی چې په پایله کې لس تنه مرتدین وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مومن اورېدونکو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا د امریکا او غرب په اوږو سپور طاغوتي او کفري نظام نور شړېدلی او د ړنګېدو په حال کې دی او د دوو کالو څخه په کمه موده کې لله الحمد اسلامي دولت د زمرو څخه په هر ډګر او سنګر کې ماتې خوړلې د دغه مرتدو رسنیو د دومره پوچو تبلیغاتو او پروپاګنډو باوجود هم دا غربي داړمار په دې ونه توانېدل چې خراسان ولایت کې د اسلامي خلافت د محبوبیت او پراخېدونکي نفوذ مخه ونیسي. همدې رسنیو او خبریالانو چې ځان ته ازاد او خپلواک هم وایي، هر ځل یې د افغان مرتدو چارواکو هر درواغجن خبر ته بې له کوم تحقیق او پلټنې دومره انعکاس ورکړی چې خپل د ژورنالیزم هغه اساسات او اصول یې هم د پښو لاندې کړي او خپله یې په خپل مسلک ملنډې وهلي. دا په یوه سترګه ړانده او په یو اړخ فلج ژورنالستان تل دا هڅه کوي چې د هر خبر سرچینه یې د همدې مرتدو چارپایانو غوجلې وي. دوی د خپلې شریکې بادارې امریکا قانون او طرحو ته ژمن دي او هڅه یې دا وي د جمهوري او سیکولر نظامونو ړنګېدونکو دېوالونو ته اړمونه ورکړي. ځکه نو د اسلامي دولت د هر اتلوال برید تاثیر کمرنګه ښایي او غواړي چې ورځ تر بلې غښتلي کېدونکي شرعي نظام کمزوری وښایي او همدا راز ډېر کله د اسلامي دولت د مجاهدینو هره مثبته کړنه بل ډول تعبیروي او د هر خیر کار ته یې د شر جامې وراغوندي. ځکه یې نو لله الحمد په ولسونو کښې باور او اعتماد له لاسه ورکړی او اوس یې څوک په خوله تریخ پیاز هم نه خوري. مومینو اورېدونکو! څه موده وړاندې د اسلامي دولت مجاهدینو د پچیر په سیمه کښې د جنګ پر مهال په لسګونو پاڅون کوونکي ونیول او بندیان یې راوستل. دلته یې محکمې وشوې او همدغه بندیانو د خپل وسله وال پاڅون په جرم اعتراف هم وکړ چې تاسو وخت په وخت د خلافت غږ څخه په همغه مهال مرکې هم اورېدل وې خو د اسلامي دولت مشرانو ورسره بیا هم له نرمۍ کار واخیست او دا ټول یې وبخښل او ژمنه یې ورکړه چې د شرعي دورې له فراغت وروسته به دوی ازادوي. همغه وو چې دغه بندیانو سره د ازادېدو کړې ژمنه تصادفاً داسې مهال پوره شوه چې د امریکا په اوږو سپور ماشوم حکومت دلته د خپلې بادارې امریکا د هوایي ځواک په ملتیا سخت عملیات پیل کړل. په داسې حال کې چې عملیاتو کې راغلیو وېرېدلیو عسکرو له ټانکونو څخه سر نه شو پورته کولی او د زمریو د خونړیو کمینونو سره مخ ول. همدغه مهال د بندیانو د ازادېدو ژمنه هم را ورسېده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اسلامي دولت مشران په خپله هره وعده په هر حال کې کلک ولاړ دي نو ځکه یې بندیان ازاد کړل خو خو له ازادېدو وړاندې موږ سره دا فکر موجود و چې همدا ډمې رسنۍ به د دغه بندیانو ازادي خپلو وېرېدلو او ماته خوړلو عسکرو ته منسوبوي او ادعا به کوي چې دا بندیان دوی د عملیاتو په لړ کې ازاد کړل حال دا چې په دې عملیاتو کې دوی د بل هر وخت څخه زیات مالي او ځاني تلفات لرل لله الحمد چې ترېنه د اخیستل شویو غنایمو انځورونه به تاسو هم پخوا له رسنیو کې لېدلي وي، نو ځکه مو لازمه وګڼله او بندیانو سره مو مرکې وکړې. دلته محبس کې د ژوند، مصروفیت او په سبا د ازادۍ په اړه د دوی تاثرات هغه مهال د خلافت غږ راډیو څخه نشر شول او کله چې دا بندیان په خوشحالۍ او د ډالیو په بدرګه رخصت شول، نو د طاغوت په خاوره کې کاغذي پړانګانو ورسره انځورونه واخېستل او باډې یې پیل کړې چې دا خو د دوی د عملیاتو په لړ کې را خوشې شول او رسنیو هم همدې درواغجنې ډنډورې ته چې څومره هوا ورکوله همغومره به یې ځان شرماوه، ځکه ولسونو ته خو دا جوته شوې وه چې بندیان چا او ولې خوشې کړل؟ خو دا ماشومان خبریالان فقط د ځان مطرح کولو او یو څو روپو لاسته راوړلو لپاره تل په خپل حیثیت لوبې کوي. لازم دود و چې دا له حیا پاک ناپاک خبریالان بیا هم په دې ونه پوهېدل او خپلې شوي کړنې یې بیا تکرار کړې او د اسلامي دولت سره د بندیو معلمانو ازادي یې هم د ناکامو عملیاتو پایله وبلله او د دغه ښوونکو خوشې کول یې هم د یوې ډېریو امنیتي قواوو ته منسوب کړل. هغه مهال چې دا ښوونکي دلته وو او مجاهدینو لا نه وو رخصت کړي او د شرعي دورې لاندې وو، څه مې ترې غږولي وو او تاسو یې مرکې د خلافت غږ څخه اورېدلې وې. د هغوی له ډلې د پنځو تنو مرکې له نشره پاتې وې او نه مې غوښتل چې له ازادېدو وروسته یې مرکې نشر کړم، خو د دغه بې بندوباره رسنیو او بې علمه خبریالانو د لا رسوایۍ او په دوی د پاتې کم باور د ختمېدو په موخه دا مرکې نشر ته سپارو. راځئ تاسو واورئ چې د اسلامي دولت مجاهدینو دا ښوونکي ولې بندیان کړي وو؟ په دوی فکر کې کوم بدلون راغلی؟ او د اسلامي دولت د مجاهدینو څخه یې کوم تاثر اخیستی؟ البته دا مرکې دغه معلمانو سره د بند پر مهال شوې وې. اوس دوی د اسلامي دولت د مشرانو په ځانګړي لورین ازاد او خپلو کورونو ته ستانه شوي. راځئ همدې مرکو ته تم شئ. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! قدرمنو اورېدونکو! تېرې دوه شپې مو د موږ ته دا معلومات وشول چې دا کفري نظامونه دي او دا ټول هغو دا د خلکو د چل ول دپاره مطلب مدرسې په نوم مدرسې جوړې کړي او دلته مطلب خلکو دپاره د یو دغه جوړ کړی دی چې دا مدرسه ده او دې کښې دا شی نه شته دی یوازې د خپل نظام ته مشروعیت ورکړی نو کښې کیسه کښې یو ډالې دی د چا په هغه کښې نه دي تعلیم په برخه کښې یا د چا په دغه په برخه کښې زده کړې په برخه کښې نو دا خو معلومه خبره ده، اوس قرآن کریم ارشادات یو قسم دي او د دوی دغه نقش قدم یا دوی چې په کومو اصولو باندې روان دي دا بل قسم دي. د هغې نه یو څو ته مونږ اشاره کوو لکه د غلا حد هغه قرآن کریم د لاس کټ کولی شي ولې په دې نظام کښې نه شته یعنې کفري نظام کښې نه شته. تبليغات دا و چې بس دا دوی چې دي وژل که يې ول حلول که يې ول بس ملا هم نيسي او ملک هم نيسي او دا ټول دروغ اوس دلته چې موږ ته ثابته شوه چې دا انشاءالله ټول معاهدین خلک دي ټول مجاهدین دي ټول پوه خلک دي د ښو او بدو په منځ کښې فرق کوي په قرآن باندې فیصله کوي په حدیثو د نبي علیه السلام باندې فیصله کوي نو دا موږ ته ټوله ثابته شوه او بس موږ په دې باندې پوه شو انشاءالله او زموږ ذهنونه خلاص شو بد وضعیت ما سره هم دی شوی او په شریعت خو زه خوشحال یم چې ما سره هر وخت کېږي او زه مسلمان یم او ولسونو ته مې دا پیغام دی چې را ووځئ او راشئ او د خلافت اسلامي د حال احوال نه ځان خبر کړئ دلته به خلکو ویل چې دوی په ډالرو معاشونه اخلي او په پسونه دي او غویان دي او غوښې دي او راشئ د دوی حال وګورئ چې یوه شپه د عادي غذا درکې او بله شپه نه لوړپوړي چارواکي که د اسلامي خلافت د مجاهدینو له خوا نه مردارېږي دلته په راتګ سره هلته تاسو دغه تبلیغات چې اورېدل باور دې په کېده او دلته چې راغلې تاسو څه فکر کوئ چې دلته به د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره په دې ساحه کښې د چا نصرت دی د چا مرسته ورسره تل پاک مولا کومک ورسره دی هلته چې دغه تبلیغات اورېدل دغه تبلیغات دې اورېدل او که نه دې اورېدل او که اورېدل دې باور دې پرې کېده او که نه که باور دې پرې شوی او باور دې ختم شو که څنګه او دا په حقیقت باندې پوه کړئ. استاده! که تاسو راته ووایئ چې د اسلامي خلافت په خلاف څه فکر کوئ، ټول به مو څه درک وکړي چې دا ولې دا ټوله نړۍ هغه که تش په نامه اسلامي تنظیمونه دي، که لښکریان دي، که که حکومتونه دي، که کفري اصلي کافر دي او که مرتدین دي، دا ټول یو بلوا جوړه کړې، تبلیغات هم په خلاف کوي او دلته راځي ایتلافونه هم کوي او ته خپل دلته اوس دغه تګ سره څه فهم کوې، ولې دومره مخالفت روان دی؟ دا خو که د ولسونو نه ولسو تر هرې سویه پورې اول خو دغه پروپاګنډې لکه د ولسونو د خوا نه چې روانې دي دا په خپله ګناه ده چې یو څه د په سترګو نه یې لیدلې او پروپاګنډې د ځان نه کوې دا په خپله ګناه ده دویم د دولتونو په سطحه باندې د دولتونو په سطحه باندې الله پاک مخکې د دغه شرعي نظام یا د حضرت محمد صلی وسلم یا د هغې نه مخکې د توتکیو په اساس باندې د معاشو په اساس باندې د خپل دین دفاع کړې ده نو انشاءالله العظیم چې د دې نه وروسته به هم الله پاک د دغه خلکو کمک کوي او دا شرعي نظام به په ټوله نړۍ کښې حاکمېږي او دا خلک چې په حقه باندې وي دوی که ډېر کم او وړوکی ټولی دی موږ او تاسې په خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د ټانګو د طیارو سره په مقابلې کښې دغه وړوکی ټولی په هغو باندې کامیاب شوی دی. اسلامي خلافت مجاهدینو سره تاسو چېرته راغلي ياستئ؟ د هغو تبلیغاتو چې مخکې ما یادونه وکړه له ملګري سره د هغې تبلیغاتو ته ستاسو ځواب څه شی دی چې دوی سره څوک نصرت او کومک د چا دی او دغه دوی د چا په مینه دومره سرشاره دي او دومره پر مخ روان دي؟ د افغانانو بالخصوص په نړۍ کښې دوی صرف هغه د پیسو په طرف باندې زیات هلې ځلې کوي، ولې که هغه د پیسو مخه د دوی څخه ونیول شو، دوی بیا یې چې ولا پلانی داسې او پلانی داسې د هر چا پسې تبلیغ او پروپاګنډې کوي، نو ټولو خلکو ته همدا پیغام دی چې راشئ واقعیت وګورئ او د الله په مرسته او د الله د کومک دغه خلکو سره یو ځای شئ. او په هغه څه باندې زموږ دا مغز خلاص کړه چې موږ په هغې باندې نه پوهېږو استاده ته که راته ووایې چې تېر څه چې مطلب کوم تدریس چې موږ کوو په مدارسو کښې هغه تدریس دلته په راتګ باندې تا څه درک کړل هغه تدریس هغه فایده چا ته رسېدل او هغه جرم و که نه خدمت و او همداراز په اخره کښې پیغام او کورنۍ ته دې ډاډ او جزاک الله کوم خدمت چې مونږ کړی دی هغه خو یو کفري نظام و په هغې نظام کښې خدمت نه دی بلکې هغه جرم دی که نه او مونږ ته د هغې جرم د الله نه معافي غواړو الحمدلله په ټوله کښې ولسونو ته پیغام او ولسونو ته هم دا پیغام ده چې راشئ په دغه نشتو وسایلو کښې د دغه خلافت اسلامي حالت تاسې وګورئ چې الله د دوی سره مل دی له دې معلومېږي چې دوی ته په مدرسو کښې ښه ادب ښودل شوی دی په کورنۍ کښې ورته ښه ادب ښودل شوی دی نو قدرمنو اورېدونکو ګلونو ماشومانو ما سره نن بیا هم ګڼ شمېر ماشومان را یو ځای شوي دي چې په دې کښې مهاجر ماشومان هم شته دی او ځایي اوسېدونکي کومنسوار ماشومان چې دي دوی هم ورکې لیدل کېږي وړې ماشومې جینکۍ دي او ماشومان دي باجرته دی او له دې سره به وغږېږم بیا به په وارو وارو نورو کوچنیو ماشومانو سره غږېږم ستاسو نوم څه شی دی مصباح مصباح جانه ته له کوم ځای نه را مهاجر شوی کوم ځای نه راغلی دلته چپلیر نه چپلیر نه راغلی چپلیر ښه ځای دی که دا ځای ښه دی دا ځای دا ځای څنګه ښه دی دلته مدرسې دي مجاهدین دي نو څه مجاهدین ډېره مینه کوي زموږ سره ډېره خوشحاله یو ښه مصباح جانه چې ته ورسره خوشحاله یې نو دا ډېره ښه خبره ده. ته مدرسې ته ځې؟ هو. او دا نور ماشومان هم مدرسې ته ځي؟ تاسو مدرسې ته ځئ؟ ښه ښه ماشاءالله. ښه مصباح ته راته ووایه که نه مدرسه کښې درته د اسلام تعریف ښودلی دی، اسلام څه ته وایي؟ راته یې ډېرې شیانې ښودلي، د اسلام تعریف او توحید تعریف دا ټول شی مې راته زده کړي دي. ماشاءالله نو ته اوس اسلام ما ته تعریف کړه اورېدونکو ته ته ګلونو ماشومانو ته اسلام تعریف کړه اسلام څه ته وایي؟ ماشاءالله ډېره مننه مصباح جانه تا سره بیا هم خبرې کوم قدرمنو ګلونو ماشومانو اوس به د همدې سیمې یو کوچنی ماشومې سره وغږېږم چې دا مهاجره نه ده دا د همدې سیمې اوسېدونکې ده خو د مصباح سره په مدرسه کې یو ځای سبق وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستا نوم څه شی دی زیبا ماشاءالله نو په دې هیله چې جنګونه ورسره ونه کړئ دوی به تاسو سره جنګونه نه کړی دوی باندې تاسو حق لرئ او دوی په تاسو باندې حق لري زېبا جانې کور کښې د مور او پلار سره کومک کړې ولې نه کوم کور کښې څه کار کوې مور او پلار سره کار کوم چې راته وښې ته طبخ کولی شې شی پخولی شې شی پخولی شم هګۍ پخولی شې امین صاحب ستړي مه شي که په موږ ډېر احترام کوو که درې کوو د مجاهدین چای یو حزمت یې مونږ بې کوو خلک چټي دروغ وایي چې ماشومان حلالوي د خلافت مجاهدین خلافت مجاهدین د حیوانانو سره مینه نه لري هېڅوک یې نه دي حلال کړي مونږ ډېر ماشومان د تاسو سره ناست یو ټول مجاهدین دي مونږ څنګه نه وېرېږو ټول ماشومان حلالول اوس مې مونږ حلال کړي اوس هم دا دروغ مه وایه چټیه بیا مسلمانان د خلکو په خولو باندې باور مه کوئ! ډېر دروغجن خلک دي. اسلامي خلافت بدناموي. زېبا جانې! ټولو مېندو ته، ټولو خویندو او ماشومانو ته ستا څه پېغام دی؟ څه ویل ورته لرې؟ ټولو ماشومانو، میندو، خویندو که نه، تاسو ته زما دا پېغام دی، دلته خلافت حال ته هدایت ته رسئ، دلته ښایسته ژوند دی، مدرسې دي، سبقونه دي، دلته مینه محبت دی او د الله دین حاکم دی. خدمت یې ښایسته کړمه چې مشران اجازه را کوله بیا به ښایسته فدايي کړمه په کافرانو باندې ګلو ماشومانو اوس به د یوې مهاجرې ماشومې سره خبرې وکړم چې د دوی په ډله کښې دا مهاجره ماشوم هم ناستې ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم سلام رحمت الله ستا نوم څه دی ماریا ماریا جانې تا له کوم ځای څخه هجرت را کړې دلته له کوم ځای نه راغلې له پلار نه راغلم اسلامي خلافت مجاهدین ښيي چې دوی عوام ماشومان وژني او ماشومان حلالوي او د درواغو اوازې خپروي، تاسې د دې ماشومانو دا خوشحالي په خپله واورېدله، د ماشومانو مینه مو په خپله ولیدله، که چېرې په تاسې دلته وای نو تاسو ته به حقیقت معلوم شوی وای، نو د دې خبرو نه تاسې دا معلومه کړئ چې دا ماشومان مجاهدینو سره دومره عادي شوي دي، د مجاهدینو سره دومره مینه لري چې هغه نو تاسې نه پټه ده. تاسو خپله قضاوت وکړئ چې دا ماشومان څومره په جرات باندې زموږ سره غږېږي. نو دا له دې نه معلومېږي چې مجاهدین دوی سره مینه کوي، مجاهدین وحشت نه خپروي، مجاهدین ماشومان نه حلالوي. دا هسې دروغ دي. څوک چې دا خبرې کوي، د ماشومانو خبرې کوي چې دوی ماشومان حلالوي او ماشومان وژني. تاسو د دې ماشومانو خبرې واورېدې. دا د شینوارو ځايي اوسېدونکي دي چې د خلافت د مجاهدینو څومره تاثر پرې شوی دی، څومره ترانې یې زده کړې دي، د خلافت مجاهدینو په استقبال کښې څومره ترانې در ته وویلې.